ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو او د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو هرکلی کوو. نن د یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه اته دېرشم هجري قمري کال د جمادي الثاني یوویشتمه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د مارچ له نولسمې نېټې سره برابره ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ویاند، حامد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحیم د قندهار د نیش ولسوالۍ پر مقر د شوبلې په مټ فدایي برید ګوډاګیانو ته د سر او مال دروند زیان اړولی دی د فاریاب په جمعه بازار کې دوه ټانګونه ویجاړ د یو مهم قومندان په شمول پنځه ویشتو تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د فراه په اناردره کې مجاهدینو درې موټر ویجاړ کړي یو قومندان او اووه تنه عسکر مړه او ټپیان دي او د بادغیس په غور مارچ کې د عملیاتو په مهال لس تنه اربکیان له وسلو او مهماتو سره ژوندي ونیول شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د قندهار ولایت د نیش ولسوالۍ پر مقر د شوبلې په مټ فدايي برید ګوډاګیانو ته د سر او مال دروند زیان اړولی دی. بیګا شپه یوه بجه د قندهار ولایت د نیش ولسوالۍ په محاصره مرکز د اسلامي امارت د استشهادي کنډک د یوه تناتل او قهرمان فدایي مجاهد سمیع الله له لوري د شوبلې په مټ فدایي برید ترسره سو. نوموړي اتل مجاهد خپله شوبله چې په زیاته اندازه قوي منفجره مواد پکې ځای پر ځای سوي وو، په ډېره تېزۍ سره د ولسوالۍ انګړ ته ورسوله او هلته یې د ګوډاګیانو په منځ کې انفجار ورکړ. د دې اتلوال برید په پایله کې ګڼ شمېر ګوډاګیان مړه او ټپیان سول او له دې سره سره د دښمن ګڼ شمېر وسایط د اور په لمبو کې لولپه سول. له فدايي برید وروسته مجاهدینو د ولسوالۍ په مقر د سپکو او درنو وسلو په مټ وسلوال بریدن ترسره کړ چې په مهال یې ګوډاګیانو ته درانه زیانونه واوښتل. د ولسوالۍ مرکز لا هم د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دی. د قندهار ولایت له مرکز قندهار ښار څخه مو بیا خبر ترلاسه کړی دی چې مازدیګر پنځه نیمې بجې د دوهمې حوزې په سیمه کې د همدې حوزې مامور غلام حضرت له خپلو دوو تنو ساتونکو سره د اسلامي امارت د چرکي مجاهدینو له لوري د یو غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. تر برید وروسته مجاهدین په خوندي توګه خپلو مرکزونو ته رارسېدلي دي. په قندهار ښار کې مجاهدینو پر ګوډاګیانو ځمکه سور اور ګرځولې او تل یې ګوډاګیان په نښه کړي دي. ګوډاګیان چې د غلچکي بریدونو په مخنیوي کې سخت ناکام دي، د خپلې شرمندګۍ د پټولو په موخه بېوزله عام وګړي او دوکانداران نیسي او بیا یې د شپې له مخې د ښار په سړکونو او جادو باندې په ډېره بې رحمۍ سره په شهادت رسوي او دعوه کوي چې ګنې مجاهدین یې هدف ته تر رسېدو وړاندې له منځه وړي دي. خو لله الحمد مجاهدین چې هر وخت په هر ځای کې وغواړي په بریالیتوب سره په ګوډاګي دښمن خپل بریدونه ترسره کولای شي. د فاریاب ولایت له جمعه بازار ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د خواجه قشرې په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه وسوه. په جګړه کې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، د ماښام تر شپږو بجو یې دوام وکړ. د دې جګړې په مهال د ګوډاګي دښمن دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي، لس تنه ګوډاګیان ځای پر ځای وژل شوي او د فاریاب، سرپل او جوزجان ولایت د لومړۍ لوا د قومندان جنرال جنت ګل په شمول پنځلس تنه ګوډاګیان ټپیان دي. د فراه ولایت په اناردره ولسوالۍ کې بیا تېره شپه یوولس بجې د زایکین په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو پر یوه مهمه پوسته وسله وال برید وشو. د برید په مهال درې تنه پولیس، نایب د عبدالله زوی، د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ په یوه اړونده سیمه کې د دښمن له عسکرو سره سخته جګړه وسوه. خبر وايي نښته تېره ورځ غرمه دوولس بجې رامنځته شوه. د نښتې په مهال دښمن څو ځله په مجاهدینو پراخ تعرضي بریدونه پیل کړل چې هر ځل له شرموونکې ماتې سره مخ شول. په دې اوږدمهاله جګړه کې اتو تنو عسکرو ژوند له لاسه ورکړ، شپږ نور ټپیان شول. پر دې سربېره یو زغروال ټانک د مین په مټ ویجاړ او یو رینجر موټر یې تخریب شو. خو د دښمن په ډزو کې د اسلامي امارت دوه تنه مجاهدین هم ټپیان سوي دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د دښمن له عسکرو سره د نښتو خبر را رسېدلی دی. په خبر کې راغلي دښمن مازیګر څلور بجې د منګلو د بیس د محاصرې ماتولو په موخه څو ځلې تعرضي بریدونه وکړل چې هر وار له شرمونکې ماتې سره مخ سول. جګړې د ماښام تر شپږو بجو دوام وکړ او په ترڅ کې اته تنه سپیشل فورس عسکر ووژل سول د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې سهار اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ملا محمد علي کلي ته څیرمه د ګوډاګیو عسکرو پر شوبله د یو مین په مټ چاودنه وسوه. د چاودنې له امله شوبله په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره شپږ تنه ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول چې مړه یې د شاجوی شفاخانې ته لیږدول شوي دي. په همدې شاجوی کې پرون مازیګر شپږ بجې د تازي په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه د یو چردار مین په مټ چاودنه وسوه چې له امله یې ګوډاګیانو ته مرګ ژبله واوښته. د هلمند ولایت مجاهدین وایي چې په مرکز لښکرګاه کې پرون غرمه دولس بجې د بولان د منډیانو په سیمه کې درې تنه ګوډاګیان د خپلې پوستې مخ ته د درسکو په مټ ویشتلي، دوه ځای پر ځای وژل شوي او یو یې ټپي شوی دی. دغه راز په لښکرګاه کې پرون مازیګر شپږ بجې د بولان د لیوا په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر امنیتي پوسته وسلوال برید وشو چې په پایله کې درې تنه عسکر مړه او ټپیان شول. د بولان د منډیانو په سیمه کې پرون مازیګر څلور بجې هم دوه تنه سرحدي پولیس د خپلې پوستې مخې ته د دراسکو په مټ وویشتل شول چې یو یې ووژل شو او یو بل یې ټپي شو. له هلمند څخه وروستی خبر وايي چې په ګرشک ولسوالۍ کې سهار نهه نیمې بجې د حاجي عبدالعزیز پمپ ته څېرمه د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه د ویشتونکي مین په مټ چاودنه وسوه. چاودنې دوه تنه عسکر ووژل. د غزني ولایت په اوبند ولسوالۍ کې د سپین بند په سیمه کې د مزدوري اردو ټانګ په مین والوزول شو دغه ټانګ غرمه لس بجې د چاودنې ښکار شو چې په بشپړه توګه ویجاړ شوی او پنځه تنه عسکر پکې وژل شوي دي او د خوست ولایت مرکز ته څېرمه تېره شپه یولس بجې د مرکز په یوه اړونده سیمه کې د سهراباغ کمپاین د عسکرو پر رینجر موټر چاودنه وسوه. چاودنې موټر په بشپړه توګه ویجاړ کړ، درې تنه عسکر یې ووژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ سهار شپږ بجې د دیمه زنګ په سیمه کې د ګوډاګیانو پر یو کورولا موټر د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. چاودنې موټر ویجاړ کړ او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژبله واوښته. د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې بیا غرمه لس بجې په قرچه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر چاودنه شوې چې موټر یې تخریب کړی، یو پولیس یې وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. خبر زیاتوي، په عین حال کې په کونای کلدار سیمه کې پر سرحدي پولیسو هم برید وشو چې یو تن پکې ژوبل شو. او د بادغیس ولایت په غورمارچ ولسوالۍ کې د مجاهدینو د عملیاتو په مهال لس تنه اربکیان له وسلو او مهماتو سره ژوندي ونیول شول. له تېرو درو ورځو راهیسې د بادغیس ولایت د غورمارچ ولسوالۍ اړوند د قلعه ولي په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د ګوډاګیو اربکیانو په خلاف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. له سیمې څخه رارسېدلی خبر وايي چې د دې کامیابو عملیاتو په ترڅ کې پراخه سیمه تصفیه شوې او لس تنه اربکیان له ګڼ شمېر وسلو او مهماتو سره ژوندي نیول شوي دي، په سیمه کې اوس هم د مجاهدینو عملیات روان دي. او د همدې ولایت په قادس ولسوالۍ کې بیا ګڼ شمېر مجاهدین له نظامي زده کړو فارغ شول. له قادس ولسوالۍ ځخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اسلامي امارت د نظامي معسکر ځخه ګڼ شمېر مجاهدین د اوږدې مودې له نظامي زده کړو ځخه فارغ شول، مجاهدینو په یاد معسکر کې د سپکو او درنو وسلو په مټ د هدف ویشتلو او نور لازم نظامي توکي په تکتیکي او تخنیکي ډول زده کړي او اوس د اسلامي امارت په نظامي لیکو کې په خدمت بوخت شول. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو.